ورکوي الله جل جلاله د د زکات او خیرات نه قبلوي او د او د هغه خپل دوستان سره دوستي او احسان وکي د رسول الله صلی الله علیه د دې نیکی او احسانونه دې هیر کړل د دې ضرورت در باندې څه هغه ځای وکینی مال به پیدا کې دا نو سړي ورته وویل موږ امر الله به ان یوصله ويخشون ربهم رسول الله حمل یې پر ده سپک و او ایسول یې په شهوت سره وه ته یې راوستلم د دغه قصې تصدیق هغه حدیث شریف کوي چې رسول الله غوښتلی وایي ستا دپاره یې په پټه او ښکاره سره دعاوې کړې دي چې یدا که وان الله ليس بظلام للعبيد وکړي او دا تږې وه خپله ښځه او اولاد دې تر دې د مخه کړل د رب العالمین د رحمت څخه لري یې الله جل جلاله د عتاب تنوي آیاتو کې د هغو د آخرت ښه حال او په جنت کې د هغولو سره په دنیا او آخرت کې عذاب درکوي د دنیا عد ویلو څخه منع کړی او الله جل جلاله د دې په ظاهرو جل جلاله څخه دا سوال او غوښتنه کوم چې موږ او تاسو ټول ته د دغه ژوند بیانوي او فرمایي والذین یصلون ما رواسوه تا ځان مور کړی او دا وجوه تا ځان علام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین والسلام څخه بیریږي او د قیامت د ورځې د حساب څخه بیریږي او بیا په ورته لسمه لو یا کبیره ګناه چې زنا ده واوري وما توفیق لار ازاروي عمر به یې ورلږ کم او داسې اولاد به ورکم چې دی ازار لوي یعنی د خپلو دوستانو سره دې دوستي کوي څه کوي ځکه رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمایي سلو وایي د غنیانو یا مالدارانو څخه یو سړی د بیت الله الحرام کې اخرجه الافبهاني في الترغيب دا اول زبا د هغه سره ومسلم او کچا قطع کړل زبا د هغه سره قطع کړل اخري فليصل رحمه رواه البخاري کته هغه ته د تکبر په سبب نور دي د غنی او هغه غریبان وي رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم فرمایي ليس الواصل ربا لري او د هغه سره احسان نه کوي خپل زکات او خیرات بل چا البخاري و ابو داود و ترمذي یعنی زه رحمان يم او دا نه وځي او ورته وایي به پر تاسو دې سلامتیا وي هم فرمایي سره په جنت کې وي مګر که مور او پلار ځینې آزار وه دغه درجه رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم وفرمایل که چا دغه کار او امان سره فقر تر هغه غنا ښه دی چې د ډېري سره وي جه چې د اور په درختو ځړېدل پوښتنه مې وکړه یا جبریل دغه څوک دی دلته راوستلې مړه وویل ما یوه مسکینه او فقیره خور درلودل خلیږي نو هر هغه څوک چې د خپل غریب او ضعیف اقرباو سره دوستیش کوي ګناه چې نه لري په منه بوزه ټوله رمه خرابوي د امن ستا مال زما د کور په پلاني ځای کې ښخ کړي نو اوس زما اولادو ته ورس او ادا کو برحمتک یا ارحم الراحمین محترم د مور په درجه کې ده یعنی کم ښه اخلاق عزت او احترام پای ته ورسوم او په راتلونکي درېیمه پته کې به ان شاء الله تعالی او پیوندولو حکم کړی دی چې هغسې له رحمې ده او په مځکه کې چې په مځکه کې فساد کوي اولئک هم الخاسرون جهل او ناپوهي د ژوندو مرګ دی ادب مال دی اسسه دغه عذاب او رسوایی په سبب د هغه عملو ده چې لې رحمیه قطع کړې و یو قصه ده استعمالول یې کمال دی نیکی کوونکی ژوندی دی که څه هم د مړو کې الا بالله وهو السمیع العلیم وصلی الله تعالی علی خیر سره احسان کول پر تا پور دی ته جنت غواړې خو هغه چې دا د سورة الحج لسم نمبر آیات دی یعنی کم وخت خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين إن الله كان عليكم رقيبا عمر ابن مرة الجهني رضي الله تعالى عنه څخه روایت دی وای یو صحت لپاره خپل مال او پیسې پر طبيبانو او ډاکټرانو مصرفولې و کورو ته نقل شوی وي یعنی که څه هم په هجره کې وي بالمكافئ ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه د هغه الله څخه وبېرېږي چې تاسو یو تر بله د هغه په نامه او سرزنیش په ژبه سره درته وایي ذلک بما قدمت د هغې څخه مې دوستي شکولې وه شفقت او مهرباني مې نه پر کول الله جل جلاله د سورة الرعد په یوویشت نمبر آیات کې هغه کسان یادوي چې صله رحم ده یعنی د رحم دوستي او صله ده نو که چا ومشلاران دي دلته درې شی یاد شول زه پر دې ډېرېدلم چې زما اولاد دغه ستا په پیسو کې خیانت ونه کړي نو صلی الله علیه و وسلم فرمایي لا يدخل الجنة قاطع آیا نږدې یا ستاسې ای منافقانو که تاسې آمران او حق او د خپل رب عز وجل څخه بیریږي او د قامت د ورځې د بد حساب و موسی عليه الصلاة والسلام ته وحي نازل کړي چې یا موسی جواب ورنکړي سړی بیرته علماو ته ورغلی او هغه په حال خبر کړل سړی او یوه ښځه ورسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ته په داسې حال الله جل جلاله هیڅ ظلم او هیڅ تیری پر خپل بندگانو نه کوي دا خو ستا د مور حال خو تا څو واره په بدخلقۍ د پرې کولو څخه وبېرېږي بېشکه چې الله جل جلاله د رسول الله صلی الله علیه و وسلم په فیصله کوچنی مور ته هغه وویل دا هغه کسان دي چې په دنیا کې خپل مور او پلار ته ښکنځل یعنی هغه فاسقان چې دوی د الله جل جلاله عهد څخه بیریږي په وروستنیو آیاتو کې فرمایي چې دوی لره آخرت ورکړل سو رواه ابو داود ثاني ستا نجتوک په کتاب الله قرآن مجید کې درې ځایه ما ملعون لیدلی دي یعنی اعمالو اقوالو او حالاتو خبر دی دوه سره غوښتنه کوي ورور په دې کې هیڅ شک نشته چې الله جل جلاستونه در پرېولي دي په خوړلو او مړولو کې یې ته تر خپل لاله خالق رازق ژوند ورکوونکی او وژونکی دی اره واتقوا الله الذي تساءلون به راوړلو څخه مخ واړوي نږدې یاست دې ته چې په مځکه کې به فساد ورور د پاره د دې چې د آیات شریف په ترجمه شرکمان سي یا د جهاد څخه مخ واړوي یا د ایمان راولو ان تفسدو فی الارض وتقطعو ارحامکم څخه محروم دي مګر دا چې و الله جل جلاله ته توبه وکاږي ای هغه څوک چې د راتلونکي ورځې څخه غافل یې د مور او پلار سلسله ټیپ شوې ده که څوک په دې باره کې زیات معلومات غواړي هغې سلسلې ته او پلار آزاریان د سکون او اطمینان سبب ګرځي هغه دا چې موږ په خپل تر هغه چا ښه چې د اقرباو او دوستانو سره په ملاقات او د حال په پوښتلو سره دوست پوسو نو به تلاوت سوی آیات و درو حصو ته وویشو اول حص وعده خرڅول او رانیول مو ټول په الهي اطمینان سره دي ګټې او فایدې او د ژوند ټول معاملات مو د الله جل د آیات شریف دوهمه حصه والارحام او ودې نه درلودي حال دا چې ستا رب د دې په مخ کې د اوف مخ څخه لرې کړي دي دوی یې د حق د اورېدلو څخه کانه کړي دي او د حق د نمبر آیاتو کې فرمایي فهل عسیتم ان تولیتم علیکم رقیبا بېشکه چې الله جل جلاله ستاسې په ټولو اح دا زما زوی دی زما د ملا څخه راوتلی دی او ښځې ویل یاره دا د خپل مال پوښتنه ځینې وکړه سړی هم لاړی او د شپې یې د زمزم دغه سړی د دوزخ فاعما ابصارهم دغه کسان چې په مځکه کې فساد کوي دمزي رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم و فرمایل چې الله جل جلاله د الله ستا په مرض به تر اندازې زیاته غمجنه وه ستا د سرېږي د خپلوۍ د پرې کولو څخه چې د آیات شریف دغه حصه زموږ ذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه و درې متلونه واوري د ګناه څخه توبه کوونکی داسې دی لکه الله جل جلاله د سورة النساء په اول نمبر آیات کې فرمایي د هغو سره نیکي او احسان نه کوي دغه کسان د رسول الله صلی الله علیه و آله هریره رضی الله تعالی عنه او که یو انسان په خپل غریب وو نو چې د خپل ټول دوستانو د دوستۍ حقوق پر ځای او پر ځای سره ځانګو وه علیه والي وسلام څخه روایت دی چې ویې فرمایل هر هغه څوک چې غریب او ضعیف عقل ژوند در باندې اوږد سو او او د هغه خپلو دوستانو سره دوستي او احسان وکړي د رسول الله صلی الله علیه ورکوي الله جل جلاله د ده زکات او خیرات نه قبلوي او د د دې نیکی او احسانونه دې هیر کړل د دې ضروریات در باندې امر الله به ان يوصل ويخشون ربهم هغه ځای وکینی مال به پیدا کې دا نو سړي ورته وویل موږ یې راوستلم د دغه قصې تصدیق هغه حدیث شریف کوي چې رسول الله رسول الله حمل یې پر د سپک و او ایسول یې په شهوت سره وه چې یې دا که وان الله ليس بظلام للعبيد غشتلی وای ستا د پاره په پټه او ښکاره سره دعاوې کړې دي د رب العالمین د رحمت څخه لري یې الله جل جلاله د عتاب کړی او دا تږې وه خپله ښځه او اولاد دې تر دې د مخه کړل اولو سره په دنیا او آخرت کې عذاب درکوي د دنیا اتنوي آیاتو کې د هغو د آخرت ښه حال او په جنت کې د هغو جل جلاله څخه دا سوال او غوښتنه کوم چې موږ او تاسو ټولو ته د دع ویلو څخه منع کړی او الله جل جلاله د دې په ظاهر ورواس وي تا ځان مور کړی او دا وجه وه تا ځان اوښ ژوند بیانوي او فرمایي والذین یصلون ما څخه بیریږي او د قیامت د ورځې د حساب څخه بیریږي او بیا سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین والسلام لار آزاروي عمر به ورلږ کم او داسې اولاد به ورکم چې دی آزاره لسمه لو یا کبیره ګناه چې زنا ده واوري وما توفیقي کوي ځکه رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمایي سلو لوي یعنی د خپل دوستانو سره دي دوستي کوي اخرجه الافبهاني في الترغيب دا وایي د غنیانو یا مالدارانو څخه یو سړی د بیت الله الحرام الاخر فليصل رحمه رواه البخاري کتلول زبه یې د هغه سره ومسلم او کچا قطع کړل زبه یې د هغه سره قطع کړل رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمایي ليس الواصل هغه ته د تکبر په سبب نور دي دی غنی او هغه غریبان وي بالبخاري وابو داود والترمذي يعني زه رحمان يم او دا ربا لري او د هغو سره احسان نه کوي خپل زکات او خیرات بل چا هم فرمایي هم فرمایي ننوځي او ورته وایي به پر تاسې دې سلامتیا وي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل که چا دغه کار په جنت کې وي مګر که مور او پلار ځینې آزار وه دغه دره چې د اور په درختو ځړېدل پوښتنه مې وکړه یا جبریل دغه څوک دی او امان سره فقر تر هغه غنا ښه دی چې د ډېري سره وي جهلیږي نو هر هغه څوک چې د خپل غریب او ضعیف اقرباو سره دوستیش کوي ته راوستلې مړه وویل ما یوه مسکینه او فقیره خور درلودل مې ستا مال زما د کور په پلاني ځای کې ښخ کړي نو اوس زما اولادو ته ور ګناه چې نه لري په منه بوزه ټوله رمه خرابوي د امن د مور په درجه کې ده یعنی کم ښه اخلاق عزت او احترام او اداکو برحمتک یا ارحم الراحمین محترم او پیوندولو حکم کړی دی چې هغه سلی رحمي ده او په مځکه کې پای ته ورسوم او په راتلونکې درېیمه پته کې به انشاء الله تعالی چې په مځکه کې فساد کوي اولئک هم الخاسرون دغه عذاب او رسوایی په سبب د هغه عملو ده چې او ناپوهي د ژوندو مرګ دی ادب مال دی استعمالول یې کمال دی نیکی کوونکی ژوندی دی که څه هم د مړو له رحمیه قطعه کړې وه یوه کیسه ده إلا بالله وهو السميع العليم وصلى الله تعالى على خير شداد سورة الحج لسم نمبر آياتي يعني كم وقت سر احسان كول فرتا فوردي پور دی وحرصت حام ان الله كان عليكم رقيبا خلقه محمد و آله و اصحابه و اهل بیته اجمعین حتی پاره خپل مال او پیسې پر طبيبانو او ډاکټرانو مصرفولې عمر ابن مره الجهني رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی وای یو بالمکافئ ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحم وكوروتنا قلسوي يعني كسهم په حجره کې کتاب او سرزنیش په ژبه سره درته وایي ذلک بما قدمت د هغه الله څخه وبېرېږي چې تاسو یو تر بله د هغه په نامه د هغې څخه مې دوستیش کولې وه شفقت او مهرباني مې نه پر کول الله جل جلاله د سورة الرعد په یوویشت نمبر آیات کې هغه کسان یادوي چې سلی کاران دي دلته درې شی یاد شول رحم ده یعنی د رحم دوستی او صله ده نو که چا ومش صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي لا يدخل الجنة قاطع زه پر دې ډېرېدلم چې زما اولاد دغه ستا په پیسو کې خیانت ونه کړي نو او د خپل رب عز وجل څخه بیریږي او د قامت د ورځې د بد حساب آیا نږدې یاست تاسې ای منافقانو که تاسې آمران او وموسی علیه الصلاة والسلام ته وحی نازل کړه چې یا موسی سړی او یوه ښځه ورسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ته په داسې حال جواب ورنکړي سړی بیرته علماو ته ورغلی او هغه په حال خبر کړل دا خو ستا د مور حال خو تا څو واره په بد خلق الله جل جلاله هیڅ ظلم او هیڅ تیری پر خپل بندگانو نه کوي د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په فیصله کوچنی مور ته د پرې کولو څخه وډیریږي بېشک چې الله جل جلاله یعنی هغه فاسقان چې دوی د الله جل جلاله هغه وویل دا هغه کسان دي چې په دنیا کې خپل مور او پلار ته ښکنځل ورکړل شو رواه ابو داود کتاب څخه بیریږي په وروستنیو آیاتو کې فرمایي چې دوی لره آخرتوک په کتاب الله قرآن مجید کې درې ځایه ما ملعون لیدلی دي یعنی ستا ستانې د سره غوښتنه کوي ورور په دې کې هیڅ شک نشته چې الله جل جلاله اعمالو اقوالو او حالاتو خبر دی جلاله خالق رازق ژوند ورکوونکی او وژونکی دی راستونه در پرېولي دي په خوړلو او مړولو کې یې ته تر خپل راوړلو څخه مخ واړوي نږدې یاست دې ته چې په مځکه کې به په سره که څوک په دې باره کې زیات معلومات غواړي هغې سلسلې ته دې ای هغه څوک چې د راتلونکي ورځې څخه غافله یې د مور او پلار د سکون او اطمینان سبب ګرځي هغه دا چې موږ په خپل او پلار آزاریان چې د اقرباو او دوستانو سره په ملاقات او د حال په پوښتلو سره تر هغه چا ښه وعدې خرڅول او رانیول مو ټول په الهي اطمینان سره دي پوه شو نو به تلاوت سوی آیات و درو حصو ته وویشو اوله حصه د آیات شریف دوهمه حصه والارحام او وبه ګټې او فایدې او د ژوند ټول معاملات مو د الله جل جلاله څخه لرې کړي دي دوی یې د حق د اورېدلو څخه کانه کړي دي او د حق د نه درلودي حال دا چې ستا رب د دې په مخ کې د اوفه علیکم رقیبه بېشکه چې الله جل جلاله ستاسې په ټولو امر آیاتو کې فرمایي فهل عسیتم ان تولیتم دا د خپل مال پوښتنه ځینې وکړه سړی هم لاړی او د شپې یې د زمزم اه دا زما زوی دی زما د ملا څخه راوتلی دی او ښځې ویل یا رب دغه سړی د دوزخ نه دی رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل چې الله جل جلاله اعما ابصارهم دغه کسان چې په مځکه کې فساد کوي ستا په مرض به تر اندازې زیاته غمجنه وه ستا د د الله الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ورېږي د خپلوۍ د پرې کولو څخه چې د آیات شریف دغه حصه زموږ دوه درې متلونه واورئ د ګناه څخه توبه کوونکی داسې دی لکه د هغو سره نیکی او احسان نه کوي دغه کسان د رسول الله صلی الله علیه و آله الله جل جلاله د سورة النساء په اول نمبر آیات کې فرمایي چې د خپل ټول دوستانو د دوستۍ حقوق پر ځای او پر ځای هريره رضی الله تعالی عنه او که یو انسان په خپل غریب وو نو علیه و علیه وسلم څخه روایت دی چې وی فرمایل هر هغه څوک چې غریب او ضعیف عقل ځانګو او د هغه خپل دوستان سره دوستي او احسان وکړي د رسول الله صلی الله علیه ژوند در باندې اوږد شو او د دې نیکۍ او احسانونه دې هېر کړل د دې ضروریات در باندې څه ورکوي الله جل جلاله د ده زکات او خیرات نه قبلوي او د کا امر الله به ان یوصل ويخشون ربهم راوستلم د دغه قصې تصدیق هغه حدیث شریف کوي چې رسول الله ته هغه ځای وکینی مال به پیدا کړي دا نو سړي ورته وویل موږ یداک وان الله ليس بظلام للعبيد رسول الله حمل یې پر د سپک و او ایښول یې په شهوت سره وه د رب العالمین د رحمت څخه لري الله جل جلاله د عتاب غوښتلی وایي ستا د پاره په پټه او ښکاره سره دعاوې کړې دي اولو سره په دنیا او آخرت کې عذاب درکوي د دنیا عبه کړی او دا تږې وه خپله ښځه او اولاد دې تر دې د مخه کړل جل جلاله څخه دا سوال او غوښتنه کوم چې موږ او تاسې ټولو ته د دغه تنوي آیاتو کې د هغو د آخرت ښه حال او په جنت کې د هغو رواق وي تا ځان موړ کړی او دا وجه وه تا ځان اف ویلو څخه منع کړی او الله جل جلاله د دې په ظاهرو څخه بیریږي او د قیامت د ورځې د حساب څخه بیریږي او بیا په ورکوښ ژوند بیانوي او فرمایي والذین یصلون مالار ازاروي عمر به ورلښکم او داسې اولاد به ورکم چې دی آزاد سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین والسلام کوي ځکه رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمایي سلو لسمه لو یا کبیره ګناه چې زنا ده واوري وما توفیقي اخرجه الاصبهاني في الترغيب داخلوي یعنی د خپل دوستانو سره دي دوستی کوي الاخر فليصل رحمه رواه البخاري وایي د غنیانو یا مالدارانو څخه یو سړی د بیت الله الحرام رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم فرمایي ليس الواصل سول زبه د هغه سره ومسلم او کچا قطع کړل زبه د هغه سره قطع کړل بخاری و ابو داود و ترمذی یعنی زه رحمان یم او دا هغو ته د تکبر په سبب نه ورځي دی غنربا لري او د هغو سره احسان نه کوي خپل زکات او خیرات بل چاته رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم وفرمایل کچا دغه کار نه وځي او ورته وایي به پر تاسو دې سلامتیا وي چې د اور په درختو ځړېدل پوښتنه مې وکړه یا جبريل دغه څوک دی سره په جنت کې وي مګر که مور او پلار ځنې آزار وه دغه د راخلیږي نو هر هغه څوک چې د خپل غریب او ضعیف اقرباو سره دوستش کوي او امان سره فقر تر هغه غنا ښه دی چې د ډېري سره وي جن ستا مال زما د کور په پلاني ځای کې ښخ کړي نو اوس زما اولادو ته ورشه راوستلې مړه وویل ما یوه مسکینه او فقیره خور درلودل د مور په درجه کې ده یعنی کم ښه اخلاق عزت او احترام ګناه چې نه لري په منه بوزه ټوله رمه خرابوي د امن او پیوندولو حکم کړی دی چې هغه سلی رحمي ده او په مځکه کې او اداکو برحمتک یا ارحم الراحمین محترم پای ته ورسې دا چې په مځکه کې فساد کوي اولئک هم الخاسرون استعمالول یې کمال دی نیکي کوونکي ژوندی دی که څه هم د مړو حل او ناپوهي د ژوندو مرګ دی ادب مال دی پر تا پور دی ته جنت غواړې خو هغه صحت دپاره یې خپل مال او پیسې پر طبیبانو او ډاکترانو مصرفولې خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمع بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحم عمرو ابن مرة الجهني رضي الله تعالى عنه څخه روایت دی وای یو صاحب او سرزنش په ژبه سره درته وایي ذلك بما قدمت وکورو ته نقل سوی وي یعنی که څه هم په هدیره کې وي د هغې څخه مې دوستي شکولې وه شفقت او مهرباني مې نه پر کول د هغه الله څخه وبېرېږي چې تاسو یو تر بله د هغه په نامه راران دي دلته درې شیات وله جل جلاله د سورة الرعد په یوش نمبر آیات کې هغه کسان یادوي چې سلو صلی الله علیه و وسلم فرمایي لا يدخل الجنة قاطع رحم ده یعنی د رحم دوستي او سله ده نو که چا ومس او د خپل رب عز وجل څخه بیریږي او د قامت د ورځې د بد حساب زه پر دې بیرېدلم چې زما او آیا نږدې یاست تاسې ای منافقانو که تاسې آمران او حقړی او یوه ښځه و موسی علیه الصلاة وسلام ته وحی نازلې کړې چې یا موسی دا خو ستا د مور حال خو تا څو واره په بدخلق جواب ورنه کوي سړی بیرته علماو ته ورغلی او هغه په حال خبر کړل د رسول الله صلی الله علیه و وسلم په فیصله کوچنی مور ته الله جل جلاله هیڅ ظلم او هیڅ تیری پر خپل بندگانو نه کوي یعنی هغه فاسقان چې دوی د الله جل جلاله عهد د پرې کولو څخه وبېرېږي بېشکه چې الله جل جلاله ستور کړل شو رواه ابو داود هغه وویل دا هغه کسان دي چې په دنیا کې خپل مور او پلار ته ښکنځل څوک په کتاب الله قرآن مجید کې درې ځایه ما ملعون لیدلی دي یعنی ما څخه بیریږي په وروستنیو آیاتو کې فرمایي چې دوی لره آخرا سره غوښتنه کوي ورور په دې کې هیڅ شک نشته چې الله جل جلاله ستا ثاني جلاله خالق رازق ژوند ورکونکي او وژونکي دي اعمال اقوال او حالات خبر دي راوړلو څخه مخ واړوي نږدې یاست دې ته چې په مځکه کې به فساستونه در پرېولي دي په خوړلو او مړولو کې یې ته تر خپل مکرمې و علماو ته ورغلی او هغه په خپل حال او قصه خبر کړل د حج د پاره رهیسو کوم وخت چې مکه مکرمه ته ورسېدی نو یې د خپل حسن دغه زما پیسې به راکړې کوم وخت چې د عرفات ورځ تېره شول او او د هغه پر غاړه ودرېږه او د دغه سړي په نامه ورغږ که که دغه دویه د هغه چا ملګرتیا مه کوه چې صله رحمي یې قطعه کړې وي ځکه دغه درې ځایه لعنت پر ویل سوی دی اوس د هغه چا په باره کې یوه قصه واورئ چې سړی د جنتیانو څخه وو په اول وار به ستا د نارې جواب درکړي او بکمان سي یا د جهاد څخه مخ واړوي یا د ایمان راولو ته واتقوا الله الذي تساءلون به څخه محروم دي مګر دا چې و الله جل جلاله ته توبه وکاږي ورونو د پاره د دې چې د آیات شریف په ترجمه شپ سلسله ټایپ شوې ده که څوک په دې باره کې زیات معلومات غواړي هغې سلسلې ته دې ان تفسدو فی الارض وتقطعو ارحامکم د سکون او اطمینان سبب ګرځي هغه دا چې موږ په خپل ای هغه څوک چې د راتلونکي ورځې څخه غافل یې د مور او پلار د اقرباو او دوستانو سره په ملاقات او د حال په پوښتلو سره د او پلار آزاریان وعده خرڅول او رانیول مو ټول په الهي اطمینان سره دي تر هغه چا ښه د آیات شریف دوهمه حصه والارحام او وبې پوسو نو به تلاوت سوی آیات و درو حصو ته وویشو اوله حکمت څخه لرې کړي دي دوی یې د حق د اورېدلو څخه کانه کړي دي او د حق د ګټې او فایدې او د ژوند ټول معاملات مو د الله جل علیکم رقیبه بېشکه چې الله جل جلاله ستاسې په ټولو نه درلودی حال دا چې ستا رب د دې په مخ کې د اوبیا د خپل مال پوښتنه ځینې وکړه سړی هم لاړی او د شپې یې د زمزم بر آیاتو کې فرمایي فهل عسیتم ان تولیتم دا زما دوی دي زما د ملا څخه راوتلي دي او ښځې ویل یار هغه کسان چې دوستي او قرابتونه پرې کوي دریم هغه کسان په جوړ کې او هغه دی واوري هغه سلسله په دوو فتو کې ده ترمذي رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم و فرمایل چې الله جل جلاله دغه سړی د دوزخ ستا په مرض به تر اندازې زیاته غمجنه وه ستا د اعما ابصارهم دغه کسان چې په مځکه کې فساد کوي ذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه د الله و درې متلونه واورئ د ګناه څخه توبه کوونکی داسې دی لکه ورېږي د خپلوۍ د پرې کولو څخه چې د آیات شریف دغه حصه زموږ د هغو سره نیکي او احسان نه کوي دغه کسان د رسول الله صلی الله علیه وآله چې د خپل ټول دوستانو د دوستي حقوق پر ځای او پر ځای الله جل جلاله د سوره النساء په اول نمبر آیات کې فرمایي علیه و وسلم څخه روایت دی چې وی فرمایل هر هغه څوک چې غریب او ضعیف عقلی شک ورسته چې د همیشه اوسېدلو دپاره جنتونه دي ورور اوس د خپلوۍ د قطع کولو په باره کې متحد هريره رضی الله تعالی عنه او که یو انسان په خپل غریب وو نو او د هغه خپل دوستان سره دوستي او احسان وکړي د رسول الله صلی الله علیه سره ځانګو وه د دې نیکۍ او احسانونه دې هېر کړل د دې ضروریات در باندې ژوند در باندې اوږد سو او امر الله به ان يوصل ويخشون ربهم ورکوي الله جل جلاله د د زکات او خیرات نه قبلوي او د کای راوستله د دغه قصې تصدیق هغه حدیث شریف کوي چې رسول الله يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد هغه ځای وکینی مال به پیدا کې دا نو سړي ورته وویل موږ د رب العالمین د رحمت څخه لري الله جل جلاله د عتاب لله حمل یې پر ده سپک و او ایسول یې په شهوت سره وه ولو سره په دنیا او آخرت کې عذاب درکوي د دنیا د معراج په شپه مې د دوژخ په اور کې داسې کسان ولیدل غوښتلی وای ستا د پاره په پټه او ښکاره سره دعاوې کړې دي جل جلاله څخه دا سوال او غوښتنه کوم چې موږ او تاسې ټولو ته د ده وکړي او دا تږې وه خپله ښځه او اولاد دې تر دې د مخه کړل پرواس وې تا ځان موړ کړي او دا وږې وه تا ځان اوپنوي آیاتو کې د هغو د آخرت ښه حال او په جنت کې د هغو څخه بیریږي او د قیامت د ورځې د حساب څخه بیریږي او بیا په ویلو څخه منع کړي او الله جل جلاله د دې په ظاهرولار آزاروي عمر به یې ورلږ کم او داسې اولاد به ورکم چې دی آزار وښه ژوند بیانوي او فرمایي والذین یصلون ما فکر ذکر رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمایي صلوا لام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام أخرجه الأصبهاني في الترغيب دا لسم لو يا كبيرة جناه چې واوري وما توفيق الآخر فليصل رحمه رواه البخاري قد فتلبي یعنی د خپل دوستانو سره دي دوستی کوي رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمایي ليس الوافل وایي د غنیانو یا مالدارانو څخه یو سړی د بیت الله الحرام بخاری و ابو داود و ترمذی یعنی زه رحمان یم او دا ډول زه به یې د هغه سره ومسلوم او که چا قطع کړل زه به یې د هغه سره قطع کړم فرمایي هم فرمایي هغو ته د تکبر په سبب نه ورځي دی غني او هغه غریبان وي رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل که چا دغه کاروبا لري او د هغو سره احسان نه کوي خپل زکات او خیرات بل چا چې د اور په درخت ځړېدل پوښتنه مې وکړه یا جبریل دغه څوک دی ننوځي او ورته وایي به پر تاسې دې سلامتیا وي خلیږي نو هر هغه څوک چې د خپل غریب او ضعیف اقرباو سره دوستش کوي سره په جنت کې وي مګر که مور او پلار ځینې آزار وه دغه درجه ستا مال زما د کور په پلاني ځای کې ښخ کړي نو اوس زما اولادو ته ورنه او امان سره فقر تر هغه غنا ښه دی چې د ډېري سره وي جه د مور په درجه کې ده یعنی کم ښه اخلاق عزت او احترام څه راوستلې مړه وویل ما یوه مسکینه او فقیره خور درلودل او پیوندولو حکم کړی دی چې هغه سله رحمه ده او په مځکه کې ګناه چې نه لري په منه بوزه ټوله رمه خرابوي د امن او ادا کو برحمتک یا ارحم الراحمین محترم سي دغه عذاب او رسوایی په سبب د هغه عملو ده چې پای ته ورسوم او په راتلونکې درېیمه پته کې به ان شاء الله تعالی استعمالول یې کمال دی نیکي کوونکی ژوندی دی که څه هم د مړو چې په مځکه کې فساد کوي اولئک هم الخاسرون جهل او ناپوهي د ژوندو مرګ دی ادب مال دی چې دا د سورة الحج لسم نمبر آیات دی یعنی کم وخت لې رحمیه قطع کړې وه یوه قصه ده حام ان الله كان عليكم رقيبا كي الا بالله وهو السميع العليم وصلى الله تعالى على خير حتى فاري خپل مال او پیسې پر طبيبانو او ډاکټرانو مصرفولې سره احسان کول پر تا پور دی ته جنت غواړې خو هغه بالمكافئ ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحم خلقه محمد و آله و اصحابه و اهل بیته اجمعین او سرزنیش په ژبه سره درته وایي ذلك بما قدمت عمر ابن مره الجهني رضي الله تعالى عنه څخه روایت دی وای یو او افضل دی چې په فی سبیل الله جهاد کې په تور سره وهل کوي الله علیه و سلم فرمایي واحمد رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمایي د هغې څخه مې دوستي شکولې وه شفقت او مهرباني مې نه پر کول و کورو ته نقل سوی وي یعنی که څه هم په هجره کې وي تاران دلته درې شی یاد کړل د هغه الله څخه وبېرېږي چې تاسو یو تر بله د هغه په نامه صلی الله علیه و وسلم فرمایي لا يدخل الجنة قاطع جل جلاله د سورة الرعد په یوش نمبر آیات کې هغه کسان یادوي چې سلی او د خپل رب عز وجل څخه بیریږي او د قامت د ورځې د بد حساب رحم ده یعنی د رحم دوستي او سله ده نو که چا ومسلم زه پر دې ډېرېدلم چې زما اولاد دغه ستا په پیسو کې خیانت ونه کړي نون سړی او یوه ښځه ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته په داسې حال آیا نږدې یاست تاسې ای منافقانو که تاسې آمران او حق دا خو ستا د مور حال خو تا څو واره په بدخلق واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام طرف دغه کسان په دنیا او آخرت کې تاوانیان او زیانکاران دي الله عذاب دې دا دی چې ستا اولاد به ستا سره دغسې کوي او په آخرت کې به و موسی علیه الصلاة وسلام ته وحی نازل کړي چې یا موسی د رسول الله صلی الله علیه و وسلم په فیصله کوچنی مور ته جواب ورنکړي سړی بیرته علماو ته ورغلی او هغه په حال خبر کړل یعنی هغه فاسقان چې دوی د الله جل جلاله الله جل جلاله هیڅ ظلم او هیڅ تیری پر خپل بندگانو نه کوي ورکړل شو رواه ابو داود دوی د پرې کولو څخه وبېرېږي بشک چې الله جل جلاله څوک په کتاب الله قران مجید کې درې ځای ما ملعون لیدلې دي یعنی هغه وویل دا هغه کسان دي چې په دنیا کې خپل مور او پلار ته ښکنځل سره غوښتنه کوي ورور په دې کې هیڅ شک نشته چې الله جل جلاله څخه بیریږي په وروستنیو آیاتو کې فرمایي چې دوی لره آخره لاله خالق رازق ژوند ورکونکی او وژونکی دی ستا نجات ستا نجات راوړلو څخه مخ واړوي نږدې یاست دې ته چې په مځکه کې به په تا اعمالو اقوالو او حالاتو خبر دی دوه مکرمې و علماو ته ورغلی او هغه په خپل حال او قصه خبر کړل تاسو در پرېولي دي په خوړلو او مړولو کې یې ته تر خپل حسن دغه زما پیسې به راکړې کوم وخت چې د عرفات ورځ تېره شول او سم د حج دپاره رهي شو کوم وخت چې مکې مکرمې ته ورسېدی نو یې د خپل یې د هغه چا ملګرتیا مه کوه چې صله رحمي یې قطعه کړې وي ځکه دغه او د هغه پر غاړه ودرېږه او د دغه سړي په نامه ور غږ که که دغه سړی د جنتیانو څخه وو په اول وار به ستا د نارې جواب درکړي او درې ځایه لعنت پر ویل سوی دی اوس د هغه چا په باره کې یوه قصه واورئ چې څه واتقوا الله الذي تساءلون به حکیمان سی یا د جهاد څخه مخ واړوي یا د ایمان راولو ورونو تر هغه چا ښه وعدې خرڅول او رانیول مو ټول په الهي اطمینان سره دي پوه شو نو به تلاوت سوی آیات و درو حصو ته وویشو اوله حصه د آیات شریف دوهمه حصه والارحام او وبه ګټې او فایدې او د ژوند ټول معاملات مو د الله جل څخه لرې کړي دي دوی یې د حق د اورېدلو څخه کانه کړي دي او د حق د نه درلودي حال دا چې ستا رب د دې په مخ کې د اوس علیکم رقیبه بېشکه چې الله جل جلاله ستاسې په ټولو امر آیاتو کې فرمایي فهل عسیتم ان تولیتم سړی و رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته راغلی او ویل یا رسول الله چې راغله چې پر یوه کوچني سره دعوه وه سړي ویل یا رسول الله او مقام نو رسیږي اخرجه الاصبهاني وابن حبان او خپل مور ته کتل تر هر شي افضل دي یو لیدلو څخه یې د دوی سترګې ړندې کړي دریم الله علیکم ورحمت الله وبرکاته په پاکه ځای کې داسې د ده عز وجل عبادت وکړي خو زموږ په ژوند کې د دغه فساد کوي دغه کسان په دنیا او آخرت کې تاوانیان او زیانتیا د خپل مال پوښتنه ځینې وکړه سړی هم لاړی او د شپې یې د زمزم اه دا زما زوی دی زما د ملا څخه راوتلی دی او ښځې ویل یا رسول جوړ وکړي او هغه دی واوري هغه سلسله په دوو سټو کې ده هغه کسان چې دوستي او قرابتونه پرې کوي دریم هغه کسان پلار تشکنځل وکړل د ده په قبر کې به پر ده باندې د باران د څاڅکو دغه سړی د دوزخ نه دی رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم و فرمایل چې الله جل جلاله اعما ابصارهم دغه کسان چې په مځکه کې فساد کوي ستا په مرض به تر اندازې زیاته غمجنه وه ستا د د الله بشر رضی الله تعالی عنه وایي هر هغه څوک چې خپل مور ته حج وکم نو د دغه کارو بدله او عوض به زما د پاره څه شي زکات ورکم او کمی د تګ قدرت درلودي د بیت الله که زه پنځه لمنځونه ادا کم د رمضان د میاشتې روژه ونیسم قاله قاله یعنی جنت ته د دوستی او قرابت پرې کوونکی نه ده و ابن ماجه و احمد رسول الله صلی الله نفقه ده اولئک الذین لعنهم الله فأصمهم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ورېږي د خپلوۍ د پرې کولو څخه چې د آیات شریف دغه حصه زموږ دوه درې متلونه واورئ د ګناه څخه توبه کوونکی داسې دی لکه د هغو سره نیکي او احسان نه کوي دغه کسان د رسول الله صلی الله علیه و آله الله جل جلاله د سورة النساء په اول نمبر آیات کې فرمایي ستا پوښتنه یې وکړه خلقو سا ور وښوي د شپې هلته ورغلی د څاپ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسه کورنۍ په دغه پیسو نه وه خبره چې چیرې یې ایښي دي نو د مکې نو ته یمن ته ولاړسه او هلته په یمن کې یو څا دی چې برهوت ورته وایي ساله فرمایي انا الرحمن وهي الرحم فمن وفت چې د خپلو ټولو دوستانو د دوستۍ حقوق پر ځای او پر ځای نه ښه کور شته چې د همیشه اوسېدلو دپاره جنتونه دي علیه وآله وسلام څخه روایت دی چې ویې فرمایل هر هغه څوک چې غریب او ضعیف اق هریره رضی الله تعالی عنه او که یو انسان په خپله غریب و نو ورون اوس د خپلوۍ د قطع کولو په باره کې متحق سره ځانګو وه او د هغه خپلو دوستانو سره دوستي او احسان وکړي د رسول الله صلی الله علیه ژوند در باندې اوږد شو او د دې نیکۍ او احسانونه دې هېر کړل د دې ضروریات در باندې څه ورکوي الله جل جلاله د ده زکات او خیرات نه قبلوي او د کا امر الله به ان یوصله ويخشون ربهم راوستل د دغه قصې تصدیق هغه حدیث شریف کوي چې رسول الله سه هغه ځای وکینی مال به پیدا کې دا نو سړي ورته وویل ملک یداک وان الله ليس بظلام للعبيد رسول الله حمل یې پر د سپک و او ایسول یې په شهوت سره وه څه په کاته کوي که دې دوستي را سره وکړه زه یې هم در سره کوم بلکې د صله رحمه وصلها یعنې هغه څوک د صله رحمي وصلوونکی نه دی چې کاس او قرابتونه پرې کوي هغه کسان دي چې الله د خپل رحات کوي او پرې به کوي تاسې دوستي او قرابتونه خپل د رب العالمین د رحمت څخه لري الله جل جلاله د عتاب د معراج په شپه مې د دوژخ په اور کې داسې کسان ولیدل اولو سره په دنیا او آخرت کې عذاب درکوي د دنیا جل جلاله څخه دا سوال او غوښتنه کوم چې موږ او تاسو ټولو ته د ده غوښتلی وای ستا دپاره په پټه او ښکاره سره دعاوې کړې دي ارواح وې تا ځان مور کړی او دا وجه وه تا ځان وبخوا او د مخه ستا لاسو لېږلي دي او بېشکه چې د مور او پلار او اولاد د حقوقو په باره کې بله خاصه بدوالی به په درو مکرمو آیاتو کې درته بیان کړم چې بې له ګناه دي چا ته عذاب ورکړي روغ کړي او دا تږې وه خپل ښځه او اولاد دې تر دې د مخه کړل څخه بیریږي او د قیامت د ورځې د حساب څخه بیریږي او بیا په وروستنیو آیاتو کې د هغو چې آخرت ښه حال او په جنت کې د هغو لار آزاروي عمر به یې ورلږ کم او داسې اولاد به ورکم چې دی آزاد ویلو څخه منع کړي او الله جل جلاله د دې په ظاهرو کوي ځکه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرماي سلم فرمای سلو و فجوان او فرماي والذين يصلون ما اخرجه الاصبهاني في الترغيب سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام الآخر فليصل رحمه رواه البخاري كتلة لسم له يا كبير جناه كزناده واوري وما توفيق يعني ده هذا الله تخوض رجي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرماي ليس الوافل تلوي یعنی د خپل دوستانو سره دي دوستی کوي البخاري و ابو داود و ترمذي یعنی زه رحمان یم او دا وایي د غنیانو یا مالدارانو څخه یو سړی د بیت الله الحرام فرمایي رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم و فرمایل کچا دغه کار هغه ته د تکبر په سبب نه ورځي دی غنی او هغه غریبان وي چې د اور په درختو ځړېدل پوښتنه مې وکړه یا جبريل دغه څوک دی تربا لري او د هغو سره احسان نه کوي خپل زکات او خیرات بل چا تخلیږي نو هر هغه څوک چې د خپل غریب او ضعیف اقرباو سره دوستیش کوي سلام په دغه قول او وعید کې داخل دي دغه کسان د جنت ته داخلېدلو څوک پر الله او د قامت پر ورځ ایمان لري خپل قرابتونه دي وموږ که څه هم په سلام سره وي رواه ابن حبان رسول الله علي ابن الحسين رضي الله تعالى عنهما وخبر زيته وويل اذ فلها وصلته ومن قطعها قطعته رواه پیسو څخه زر دیناره د داسې چا سره د ساتنې د پاره کښېښول چې په ښه سړیتوب او امانت سره مشهوره وو او ویل کم وخت چې د عرفات څخه راغلی مکې مکرمې ته راغلی ویلي ده چې هغه سړی وفات شوی دی ننه وځي او ورته وایي به پر تاسې دې سلامتیا وي ستا مال زما د کور په پلاني ځای کې ښخ کړي نو اوس زما اولادو ته ورره په جنت کې وي مګر که مور او پلار ځینې آزار وه دغه درجه د مور په درجه کې ده یعنی کم ښه اخلاق عزت او احترام او امان سره فقر تر هغه غنا ښه دی چې د ډېري سره وي جه او پیوندولو حکم کړی دی چې هغه سله رحمه ده او په مځکه کې پته راوستلې مړه وویل ما یوه مسکینه او فقیره خور درلودل ګناه چې نه لري په منه بوزه ټوله رمه خرابوي د امن پر تا د ښه او صالح سړي ګمان کاوه ته ولي او ستا کم عمل د شانو څخه وو په اوله ناره به جواب درکړي سړی هم یمن ته ولاړی او د پر خوله ودرېدی او د هغه سړي په نامه یې ورنارې کړل سړي د هاخوا څخه جواب ورکړي چې څه وایې ده ویل هغه زما مال چیرې دی سړي ویل ورونو څرنګه چې ستا پای ته ورسېدل نو زه به هم بحث پر دغه ځای عز وجل د اطاعت او عبادت توفیق راکړي او دا مو په وسه پوره تېر شي دغه عذاب او رسوایي په سبب د هغه عملو ده چې او ادا کو برحمتک یا ارحم الراحمین محترم کې اعمالول یا کمال دی نیکی کوونکی ژوندی دی که څه هم د مړو پای ته ورسوم او په راتلونکې درېیمه پسه کې به ان شاء الله تعالی چې په مځکه کې فساد کوي اولئک هم الخاسرون څوک چې د مور او پلار احترام وکړي عمر به یې ورزیات کم او داس او دوی ته به ملایکې د هرې دروازې څخه د هدیو او تحفو سره ور ويخافون سوء الحساب او هغه کسان چې وسلوي او مشتو او اطمینان هم د الله جل جلاله په نامه سره دی قسمونه ارونه وکړل هغه به د انبیا صدیقین شهدا او صالحین چې دا د سورة الحج لسم نمبر آیات دی یعنی کم وخت هل او ناپوهی د ژوندو مرګ دی ادب مال دی اسحام ان الله كان عليكم رقيبا الی رحمیه قطع کړی و یوه قصه ده حتی پاره خپل مال او پیسې پر طبیبانو او ډاکترانو مصرفولې کی الا بالله وهو السميع العليم وصلى الله تعالى على خير بالمكافئ ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه هغه شي چې الله جل جلاله د هغه د مسلولو امر کړی دی حقوق دې ضایع کړی دي اے هغه څوک چې د حقوق په ورکولو یو مختصر نصيحت اے هغه څوک چې ضروري او لازمي هو کستا د ژوندۍ پاتې کېدلو د پاره د دې روح ناراضه کېږي اے هغه څوک چې خپل واجب وظیفه دې هېره کړې ده ښې او بد اخلاقي معامله ورسره کړې ده کم وخت چې په سپین سرتیا کې تا ته اړه او محتاجه شوه ته د هغې څخه بې فقره احسان کول پر تا پور دی ته جنت غواړې خو هغه ستاب او سرزنیش په ژبه سره درته وایي ذلك بما قدمت القه محمد و آله و اصحابه و اهل بیته اجمعین او افضل دی چې په فی سبیل الله جهاد کې په تور سره وهل کوي عمر ابن مره الجهني رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی وای یو د هغې څخه مې دوستیش کولې وه شفقت او مهرباني مې نه پر کول الله علیه و آله وسلم فرما و احمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرماران دي دلته درې شی یاد شول و کورو ته نقل سوی وي یعنی که څه هم په هجره کې وي چې تاسو یو تر بله د هغه په نامه سره غوښتنه کوئ او د خپلوي رحمي وصلوي د اقرباو سره دوستي کوي د خپل رب تاسو په ټولو اعمالو اقوالو او حالاتو خبر دی چې ګناهکارانو او ظالمانو ته جزا ورکول کیږي نو دوی ته به وویل د اقرباو څخه پرې کول دي د دوستی او قرابت د پرې کولو ډول یې ستا د ولادت په وخت کې یې هغه دردونه زغملي دي چې غرونه ویلوي خو پر ما یې حمل د تکالیفو او دردو سره وو او ایشو نیکی او احسان چې د مور سره کیږي د خاله سره باید وسي صلی الله علیه وآله وسلم فرمایي لا يدخل الجنة قاطع د هغه الله څخه وبېرېږي چې تاسو یو تر بله د هغه په نامه او د خپل رب عز وجل څخه بیریږي او د قامت د ورځې د بد حساه جل جلاله د سورة الرعد په یویشت نمبر آیات کې هغه کسان یادوي چې سلی ستا د مور تر پښو لاندې دی هغه مور چې ته یې نه میاشتې په نفس کې ګرځ رحم ده یعنې د رحم دوستي او صله ده نو که چا وموږ سړی او یوه ښځه ورسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ته په داسې حال زه پر دې ډېرېدلم چې زما اولاد دغه ستا په پیسو کې خیانت ونه کړي نو دا خو ستا د مور حال خو تا څو واره په بد خلق آیا نږدې یا ستاسې ای منافقانو که تاسې آمران او حق طرف واتقوا الله الذي تساءلون به والارحزاب دي دادي چې ستا اولاد به ستا سره دغسې کوي او په آخرت کې به دغه کسان په دنیا او آخرت کې تاوانیان او زیانکاران الله د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په فیصله کوچنی مور ته و موسی علیه الصلاة والسلام ته وحی نازل کړه چې یا موسی یعنی هغه فاسقان چې دوی د الله جل جلاله جواب ورنکړي سړی بیرته علماو ته ورغلی او هغه په حال خبر کړل ورکړل شو رواه ابو داود الله جل جلاله هیڅ ظلم او هیڅ تیری پر خپل بندگانو نه کوي چې د مور او پلار آزاری په قبر کې کښېښول شي قبر به یې داسې کښېښول روایت شوی دی که چا خپل مور او پت په ورځ تر ټولو سخت عذاب ورکول کیږي درې ډلې دي مشرک په حساب د اور سکروټې راتوی شي روایت کیږي کم وخت ولې هم په دردو سره وه او ما پوره دوه کاله طی ورکړی دی څوک په کتاب الله قرآن مجید کې درې ځایه ما ملعون لیدلی دی یعنی د پرې کولو څخه وبېرېږي بېشکه چې الله جل جلاله سره غوښتنه کوي ورور په دې کې هیڅ شک نشته چې الله جل جلاله هغه وویل دا هغه کسان دي چې په دنیا کې خپل مور او پلار ته ښکنځل لاله خالق رازق ژوند ورکوونکی او وژونکی دی عذاب څخه بیریږي په وروستنیو آیاتو کې فرمایي چې دوی لره آخرا راوړلو څخه مخ واړوي نږدې یاست دې ته چې په مځکه کې به فساد ستا ستاني د مکرمه و علماء ته ورغلی او هغه په خپل حال او قصه خبر کړل اعمال اقوال او حالات خبر دي او ویل کیږي چې دغه څا د جهنم پر خوله دی نو د دغه څا پر خوله چې چا جواب را نه کوي هغه وویل انا لله و ان رشکیږي خدای نه پسې پرېږدي بیا هم دوسي ورسره کوي رواه البخاري والترمذي علماو ورته وویل کم وخت چې نیمه شپه شوه د زمزم څاه ته ورته هغه کوتاه دی په داسې حال کې دې پرېښول چې بې له تا یې بل کومه کې حسن دغه زما پیسې به راکړې کم وخت چې د عرفات ورځ تېره شول او ساستونه در پرېولي دي په خوړلو او مړولو کې یې ته تر خپل وایه د هغه چا ملګرتیا مه کوه چې صله رحمي یې قطعه کړې وي ځکه دغه د حج د پاره رهیسو کم وخت چې مکه مکرمه ته ورسېدی نو یې د خپل سړی د جنتانو څخه وو په اول وار به ستا د نارې جواب درکې او او د هغه پر غاړه ودرېږه او د دغه سړي په نامه ورغږ که که دغه واتقوا الله الذي تساءلون به درې ځایه لعنت پر ویل سوی دی اوس د هغه چا په باره کې یوه قصه واورئ چې ورونو د پاره د دې چې د آیات شریف په ترجمه شو الله جل جلاله په خپل هر صفت سره د دې وړ او لایق دی چې یوه اول هغه کسان چې وعده ماتوي دوهم هفدون فی الارض اولئک هم الخاسرون ورونو لسمه لو یا کبیره ګناه که څوک په دې باره کې زیات معلومات غواړي هغې سلسلې ته دې ای هغه څوک چې د راتلونکي ورځې څخه غافله یې د مور او پلار الله جل جلاله د طرفه یو بل مهم شی هم شته چې زموږ د ژوند غواړو قسمونه مو د الله په نامه سره دي وعدې او معاملې جلاله په نامه سره دي نو په ورځني ژوند کې مو د زړه آرام مابین کې د دغه الله په نامه سره یو د بل څخه خپل حقوق قیامت په ورځ وده ته نه ګوري رواه المنذري من الطبراني عن ابي ارحامكم ولو بالسلام د خپل اقرباو سره دوستي کوي او پلار آزاریان د سکون او اطمینان سبب ګرځي هغه دا چې موږ په خپل تر هغه چا ښه چې د اقرباو او دوستانو سره په ملاقات او د حال په پوښتلو سره دوسپوسو نو به تلاوت سوی آیات و درو حصو ته وویشو اوله حص وعده خرڅول او رانیول مو ټول په الهي اطمینان سره دي په تا کې د هغه سړي په نامه سره ورنارې کړل خو د هاخوا څخه هیچا نو یې د سړي د کورنۍ څخه د خپلو پیسو پوښتنه وکړل خو د هغه سړي الیه راجعون بیریږو چې دغه ستا ملګری د دوزخیانو څخه نه وي صلی الله علیه وآله وسلم فرمایي من کان یؤمن بالله والیوم د هغې په سبب الله جل جلاله دغه سزا راکړل او دغه ځای ته پلار یې خپل اولاد ته کوي اخرجه ابو داود والترمذي وابن ګټې او فائدې او د ژوند ټول معاملات مو د الله جل دا آیات شریف دوهمه حصه والارحام او وبه نه درلودی حال دا چې ستا رب د دې په مخ کې د اوفمت څخه لرې کړي دي دوی یې د حق د اورېدلو څخه کانه کړي دي او د حق د نمبر آیاتو کې فرمایي فهل عسیتم ان تولیتم علیکم رقیبا بېشکه چې الله جل جلاله ستاسې په ټولو کې راغله چې پر یوه کوچني یې سره دعوه وه سړي ویل یا رسول الله وهب ابن منبه رحمت الله علیه وایي الله جل جلاله د رسول الله صلی الله علیه و وسلم څخه روایت دی چې فرمایي پوښتل سوی وای په لوړ آواز سره به ستا ژوند او خپل مرګ سړی و رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته راغلی او ویل یا رسول الله او خپل مور ته کتل تر هر څه افضل دي یو ځای او مقام نه ورسیږي اخرجه الاصبهاني وابن حبان وعليكم ورحمة الله وبركاته په پاته ځای کې د لیدلو څخه یې د دوی سترګې ړندې کړي دریم الله فساد کوي دغه کسان په دنیا او آخرت کې تاوانیان او زیان کړي د ده عز وجل عبادت وکړي خو زموږ په ژوند کې د دغه اه دا زما زوی دی زما د ملا څخه راوتلی دی او ښځې ویل یاره دا د خپل مال پوښتنه ځینې وکړه سړی هم لاړی او د شپې یې د زمزم جوړ وکړي او هغه دې واوري هغه سلسله په دوو فتو کې ده پلار ته ښکنځل وکړل د ده په قبر کې به پر ده باندې د باران د تاس هغه کسان چې دوستي او قرابتونه پرې کوي دریم هغه کسان ته نږدې رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل چې الله جل جلاله دغه سړی د دوزخ چې هغه د خپلوانو سره د خپلوۍ پالنه او د دوستانو سره دوستي ده د مور او پلار عزت او احترام کوه بېشکه هر هغه څه اولاد به ورکم چې د ده عزت وکړي او هر هغه څوک چې مور او پکاږي چې پښتۍ به یې یو تر بل سره تیرې سي او هغه کسان چې د قیامت ستا په مرض به تر اندازې زیاته غمجنه وه ستا د اعما ابصارهم دغه کسان چې په مځکه کې فساد کوي بشر رضی الله تعالی عنه وایي هر هغه څوک چې خپل مور ته د الله زکات ورکم او کمی د تګ قدرت درلودي د بیت الله جل جلاله د سورة البقره په اوویشت نمبر آیات کې فرمایي الله حج وکم نو د دغه کارو بدله او عوض به زما د پاره څه شي وي قاله قاله که زه پنځه لمونځونه ادا کم د رمضان د میاشتې روژه ونیسم و ابن ماجه و احمد رسول الله صلی الله نفقه ده یعنی جنت ته د دوستۍ او قرابت پرې کوونکی نه ده ذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه اولئک الذین لعنهم الله فاصمهم و درې متلونه واوري د ګناه څخه توبه کوونکی داسې دی لکه ورېږي د خپلوۍ د پرې کولو څخه چې د آیات شریف دغه حصه زموږ د هغو سره نیکي او احسان نه کوي دغه کسان د رسول الله صلی الله علیه و آله تا پوښتنه یې وکړه خلقو څا ور وښوي د شپې هلته ورغلی د صاحب الله جل جلاله د سورة النساء په اول نمبر آیات کې فرمایي کورنۍ په دغه پیسو نه وه خبره چې چیرې یې ایسي دي نو د مکین سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلاله فرمایي انا الرحمن وهي الرحم فمن وف نو ته یمن ته ولاړسه او هلته په یمن کې یو څا دی چې برهوت ورته وایي نه ښه کور شته چې د همیشه اوسېدلو دپاره جنتونه دي چې د خپلو ټولو دوستانو د دوستۍ حقوق پر ځای او پر ځای هريره رضی الله تعالی عنه او که یو انسان په خپل غریب وو نو علیه و علیه وسلم څخه روایت دی چې وی فرمایل هر هغه څوک چې غریب او ضعیف عقل ځانګو ورور اوس د خپلوي د قطع کولو په باره کې متحق ژوند در باندې اوږد سو او او د هغه خپل دوستانو سره دوستي او احسان وکړي د رسول الله صلی الله علیه ورکوي الله جل جلاله د زکات او خیرات نه قبلوي او د د دې نیکی او احسانونه دې هیر کړل د دې ضرورت در باندې امر الله به ان يوصل ويخشون ربهم هغه ځای وکینی مال به پیدا کې دا نو سړي ورته وویل موږ یې راوستلم د دغه قصې تصدیق هغه حدیث شریف کوي چې رسول الله رسول الله حمل یې پر ده سپک و او ایسول یې په شهوت سره وه چې یداکه وان الله ليس بظلام للعبيد وصلها یعنی هغه څوک د صله رحمي وصلوونکی نه دی چې کاسه په کاسه کوي که دې دوستي را سره وکړه زه یې هم در سره کوم بلکې د صله رحمات کوي او پرې به کوي تاسې دوستي او قرابتونه خپل او قرابتونه پرې کوي هغه کسان دي چې الله د خپل رحمت د معراج په شپه مې د دوژخ په اور کې داسې کسان ولیدل د رب العالمین د رحمت څخه لري الله جل جلاله د عتاب جل جلاله څخه دا سوال او غوښتنه کوم چې موږ او تاسو ټول ته د دعولو سره په دنیا او آخرت کې عذاب درکوي د دنیا ارواح وي تا ځان مور کړی او دا وجه وه تا ځان وغوښتلی وای ستا دپاره په پټه او ښکاره سره دعاوې کړې دي د مور او پلار او اولاد د حقوقو په باره کې بل خاصه پخوا او د مخه ستا لاسو لېږلي دي او بېشکه چې امي چې بې له ګناه دي چا ته عذاب ورکړي رغبتوالی به په درو مکرمو آیاتو کې درته بیان کړم څخه بیریږي او د قیامت د ورځې د حساب څخه بیریږي او بیا په ورسبه کړی او دا تږې وه خپله ښځه او اولاد دې تر دې د مخه کړل پلار ازاروي عمر به یې ورلږ کم او داسې اولاد به ورکم چې دی ازار سنوي آیاتو کې د هغو د آخرت ښه حال او په جنت کې د هغو فکر وي ځکه رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمایي سلو ویونو څخه منع کړي او الله جل جلاله د دې په ظاهرو کې اخرجه الاصبهاني فی الترغیب دا اوس ژوند او فرماي والذین يصلون ما الاخر فليصل رحمه رواه البخاري سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام یعنی د هغه الله څخه وبېرېږي چې لسمه لو یا کبیره ګناه چې زنا ده واوري وما توفیق لوي یعنی د خپلو دوستانو سره دي دوستي کوي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي لیس الواصل وایي د غنیانو یا مالدارانو څخه یو سړی او درویشتم ډول زه به یې د هغه سره وموسلوم او که چا قطع کړل زه به یې د هغه سره قطع کړم لا يدخل الجنة قاطع رواه البخاري هغو ته د تکبر په سبب نه ورځي دی غني او هغه غریبان وي رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل که چا دغه کاروبار لري او د هغو سره احسان نه کوي خپل زکات او خیرات بل چا چې د اور په درختو ځړېدل پوښتنه مې وکړه یا جبریل دغه څوک دي سلام په دغه قول او وعید کې داخل دي دغه کسان د جنت ته داخلېدلو څخه لیږي نو هر هغه څوک چې د خپل غریب او ضعیف اقرباو سره دوستش کوي که څه هم په سلام سره وي رواه ابن حبان رسول الله څوک پر الله او د قیامت پر ورځ ایمان لري خپل قرابتونه دي ومصلها وصلته ومن قطعها قطعته رواه علي ابن الحسين رضي الله تعالى عنهما وخبر زوی ته وویل ایز په شسړیتوب او امانت سره مشهور وو او ویل کم وخت چې د عرفات څخه را پیسو څخه زر دیناره د داسې چا سره د ساتنې د پاره کښېښول چې نه وځي او ورته وایي به پر تاسې دې سلامتیا وي سړی مکه مکرمه ته راغلی ویلی ده چې هغه سړی وفات شوی دی نره په جنت کې وي مګر که مور او پلار ځینې آزار وه دغه درنې ستا مال زما د کور په پلاني ځای کې ښخ کړي نو اوس زما اولادو ته ورنه او امان سره فقر تر هغه غنا ښه دی چې د ډېرې سره وي جه د مور په درجه کې ده یعنی کم ښه اخلاق عزت او احترام ته راوستلې مړه وویل ما یوه مسکینه او فقیره خور درلودل او پیوندولو حکم کړی دی چې هغه سله رحمه ده او په مځکه کې ګناه چې نه لري په منه بوزه ټوله رمه خرابوي د امن کانو څخه وو په اوله ناره به جواب درکړي سړی هم یمن ته ولاړی او د سپور تا د ښه او صالح سړي ګمان کاوه ته ولې او ستا کم عمل دی چې ته وایې ده ویل هغه زما مال چیرې دی سړي ویل پر خوله ودرېدی او د هغه سړي په نامه یې ورنارې کړل سړي د هاخوا څخه جواب ورکړ عز وجل د اطاعت او عبادت توفیق راکړي او دا مو په وسه پوره سي ورونو څرنګه چې فتا پای ته ورسېدل نو زه به هم بحث پر دغه ځای او ادا کو برحمتک یا ارحم الراحمین محترم سي دغه عذاب او رسوایی په سبب د هغه عملو ده چې پای ته ورسوم او په راتلونکي درېیمه پته کې به ان شاء الله تعالی اعمالول یې کمال دی نیکي کوونکی ژوندی دی که څه هم د مړو چې په مځکه کې فساد کوي اولئک هم الخاسرون او دوی ته به ملایکې د هرې دروازې څخه د هدیو او تحفو سره ورک چې د مور او پلار احترام وکړي عمر به یې ورزیات کم او داسې ویخافون سوء الحساب او هغه کسان چې وصلوي او مسلم کارونه وکړل هغه به د انبیا صدیقین شهدا او صالحین او اطمینان هم د الله جل جلاله په نامه سره دی قسمونه هل او ناپوهي د ژوندو مرګ دی ادب مال دی چې دا د سورة الحج د سم نمبر آیات دی یعنی کم وخت لې رحمیه قطع کړې وه یوه قصه ده حام ان الله كان عليكم رقيبا کی الا بالله وهو السميع العليم وصلى الله تعالى على خير حتى پاره خپل مال او پیسې پر طبيبانو او ډاکټرانو مصرفولې کوي هغه شی چې الله جل جلاله د هغه د مسلولو امر کړی دی بالمكافئ ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحم یو مختصر نصیحت ای هغه څوک چې ضروري او لازمي حقوق دې ضایع کړي دي ای هغه څوک چې د حقوقو په ورکولو ناراضه کېږي ای هغه څوک چې خپله واجب وظیفه دې هېره کړې ده که ستا د ژوندي پاتې کېدلو دپاره د دې روح و سپین سرتیا کې تا ته اړه او محتاجه شوه ته د هغې څخه بېپخې او بد اخلاقي معامله ورسره کړې ده کم وخت چې اب او سرزنش په ژبه سره درته وایي ذلک بما قدمت سره احسان کول پر تا پور دی ته جنت غواړې خو هغه او افضل دی چې په فی سبیل الله جهاد کې فتور سره وهل کوي خلقه محمد و آله و اصحابه و اهل بیته اجمعین د هغې څخه مې دوستیش کولې وه شفقت او مهرباني مې نه پر کول عمر ابن مره الجهني رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی وایي یو ساران دلته درې شی یاد شول الله علیه و وسلم فرم و احمد رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم فرم چې تاسو یو تر بل د هغه په نامه سره غوښتنه کوي او د خپل و کورو ته نقل شوی وي یعنی که څه هم په حجره کې وي تاسو په ټولو اعمالو اقوالو او حالاتو خبر دی رحمی وصلوی د اقرباو سره دوستی کوي د خپل رب د اقرباو څخه پرې کول دي د دوستی او قرابت د پرې کولو چې ګناهکارانو او ظالمانو ته جزا ورکول کیږي نو دوی ته به وویل خو پر ما یې حمل د تکالیفو او دردو سره وو او ایښورولی یې ستا د ولادت په وخت کې یې هغه دردونه زغملي دي چې غرونه ویلوي صلی الله علیه و وسلم فرمایي لا يدخل الجنة قاطع نیکی او احسان چې د مور سره کیږي د خاله سره باید وشي او د خپل رب عز وجل څخه بیریږي او د قامت د ورځې د بد حساب د هغه الله څخه وبیریږي چې تاسو یو تر بله د هغه په نامه جل جلاله د سورة الرعد په یوش نمبر آیات کې هغه کسان یادوي چې صله رحم ده یعنی د رحم دوستي او صله ده نو که چا وموسا د مور تر څو لاندې دی هغه مور چې ته یې نه میاشتې په نفس کې ګرځ زه پر دې ډېرېدلم چې زما اولاد دغه ستا په پیسو کې خیانت ونه کړي نو سړی او یوه ښځه ورسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ته په داسې حال آیا نږدې یاست تاسې ای منافقانو که تاسې آمران او حق دا خو ستا د مور حال خو تا څو واره په بدخلق واتقوا الله الذي تساءلون به والارحم په طرف دغه کسان په دنیا او آخرت کې تاوانیان او زیانکاران دي الله عذاب دي دا دی چې ستا اولاد به ستا سره دغسې کوي او په آخرت کې به و موسی علیه الصلاة والسلام ته وحی نازل کړي چې یا موسی د رسول الله صلی الله علیه و وسلم په فیصله کوچنی مور ته جواب ورنکړي سړی بیرته علماو ته ورغلی او هغه په حال خبر کړل یعنی هغه فاسقان چې دوی د الله جل جلاله الله جل جلاله هیڅ ظلم او هیڅ تیری پر خپل بندگانو نه کوي ورکړل شو رواه ابو داود کول روایت سوی دی که چا خپل مور او چې د مور او پلار آزاري په قبر کې کښېښول سي قبر به یې داسې کښې په حساب د اور سکروټې راتوی سي روایت کیږي کم وخت په ورځ تر ټولو سخت عذاب ورکول کیږي درې ډلې دي مشرکوک په کتاب الله قرآن مجید کې درې ځایه ما ملعون لیدلی دي یعنی ولیه هم په دردو سره وه او ما پوره دوه کاله طی ورکړی دی سره غوښتنه کوي ورور په دې کې هیڅ شک نشته چې الله جل جلاله د پرې کولو څخه وبېرېږي بېشکه چې الله جل جلاله جلاله خالق رازق ژوند ورکوونکی او وژونکی دی هغه وویل دا هغه کسان دي چې په دنیا کې خپل مور او پلار ته ښکنځل راوړلو څخه مخ واړوي نږدې یاست دې ته چې په مځکه کې به فساد څخه بیریږي په وروستنیو آیاتو کې فرمایي چې دوی لره آخرنۍ مکرمې و علماو ته ورغلي او هغه په خپل حال او قصه خبر کړل ستا ستاني او ویل کیږي چې دغه څا د جهنم پر خوله دی نو د دغه څا پر خوله اعمالو اقوالو او حالاتو خبر دی دوه رش کیږي خدای یې نفس پرېږدي بیا هم دوستي ورسره کوي رواه البخاري وتر چې چا جواب را نه کوي هغه وویل انا لله و ان هغه کوتاه دی په داسې حال کې دې پرېښول چې بې له تا یې بل کومه علماو ورته وویل کم وخت چې نیمه شپه سوه د زمزم څاه ته ورته ساستونه در پرېولي دي په خوړلو او مړولو کې یې ته تر خپل اصل دغه زما پیسې به راکړې کم وخت چې د عرفات ورځ تېره سول او هم د حج دپاره رهي سو کم وخت چې مکې مکرمې ته ورسېدی نو یې د خپل ویه د هغه چا ملګرتیا مه کوه چې صله رحمي یې قطعه کړې وي ځکه دغه او د هغه پر غاړه ودرېږه او د دغه سړي په نامه ور غږ که که دغه سړی د جنتیانو څخه وو په اول وار به ستا د نارې جواب درکړي او درې ځایه لعنت پر ویل سوی دی اوس د هغه چا په باره کې یوه قصه واورئ چې سره واتقوا الله الذي تساءلون به الله جل جلاله په خپل هر صفت سره د دې وړ او لایق دی چې یوه ورونو د پاره د دې چې د آیات شریف په ترجمه شفیدون فی الارض اولئک هم الخاسرون اول هغه کسان چې وعده ماتوي دوهم عهد پس له محکمولو د هغه عهد ماتوي ورونو لسمه لو یا کبیره ګناه حکیمان سی که څوک په دې باره کې زیات معلومات غواړي هغې سلسلې ته دې غواړو قسمونه مو د الله په نامه سره دي وعدې او معاملې الله جل جلاله د طرفه یو بل مهم شی هم شته چې زموږ د ژوند مابین کې د دغه الله په نامه سره یو د بل څخه خپل حقوق جلاله په نامه سره دي نو په ورځني ژوند کې مو د زړه آرام ارحامکم ولو بالسلام د خپل اقرباو سره دوستی کول قیامت په ورځ وده ته نه ګوري رواه المنذري من الطبراني عن ابي د سکون او اطمینان سبب ګرځي هغه دا چې موږ په خپل او پلار آزاریان چې د اقرباو او دوستانو سره په ملاقات او د حال په پوښتلو سره تر هغه چا ښه وعدې خرڅول او رانیول مو ټول په الهي اطمینان سره دي پوه شو نو به تلاوت شوی آیات و درو حصو ته وویشو اوله حصه نو یې د سړي د کورنۍ څخه د خپلو پیسو پوښتنه وکړل خو د هغه سړي په څا کې د هغه سړي په نامه سره ورنارې کړل خو د هاخوا څخه هیچا صلی الله علیه وسلم فرمایي من کان یؤمن بالله والیوم الیه راجعون بیریږو چې دغه ستا ملګری د دوزخیانو څخه نه وي او پلار یې خپل اولاد ته کوي اخرجه ابو داود والترمذي وابن د هغې په سبب الله جل جلاله دغه سزا راکړل او دغه ځای ته د آیات شریف دوهمه حصه والارحام او وبه ګټې او فائدې او د ژوند ټول معاملات مو د الله جل جلاله څخه لري کړی دي دوی د حق د اوریدلو څخه کانه کړی دي او د حق د نه درلودي حال دا چې ستا رب د دې په مخ کې د اوف علیکم رقیبا بشک چې الله جل جلاله ستاسو په ټول امر آیاتو کې فرمایي فهل عسیتم ان تولیتم وهب ابن منبه رحمت الله علیه وایي الله جل جلاله کې راغله چې پر یوه کوچني سره دعوه وه سړي ویل یا رسول الله غوښتل سوی وای په لوړ آواز سره به ستا ژوند او خپل مرګ د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم څخه روایت دی چې فرمایي او خپل مور ته کتل تر هر شي افضل دي یو سړی